الف لام را اے نبی صلی الله علیه وسلم دا یو کتاب دی چې مونږه تا ته نازل کړی دی د پاره د دې چې ته خلق د تیارونه رڼا تراولې دا غوي د رب په توفیق سره د هغه الله لاري ته چې زبردست دی او پخپلا پخپل ذات کې ستایل شوی دی او د زمکی او د اسمانونو د ټولو سيزونو مالک دی او سخته تبا کونکي سزا ده د حق نه د انکار کوونکو خلکو د پاره چې هغه د دنیا ژوند لا په آخرت باندې ترجیح ورکوي چې هغه د الله د لارې نه خلق منع کوي او غواړي چې دا لار دی دا غوي د خواهشات مطابق کګشي دا خلق په گمراهۍ کې ډېر لري رسیدلې دي مونږ د خپل پیغام رسولو لپاره چې هر کله یو رسول لېږلی دی نو هغه هم د خپل قوم په جبه کې پیغام رسولی دی د پاره د دې چې هغوی خپه صفای سره په خبره پوه کړي بیا الله چې څوک بیلاری کول غواړي هغه بیلاری کوي او چې چاته هدایت کول غواړي هغه ته هدایت کوي ان فی ذلک لآیات لكل صبار شکور مونږ د دین مخ کی موسی علی السلام هم د خپل نخو سره لګلې دی هغه ته هم مونږ حکم کړی وو چې خپل قوم د تیارونه رڼا تراو باسا او هغه ته د تاریخ الهي په عبرتناکو قصو او رول سره نصيحت وکړه یاد کړئ کله چې موسی علی السلام خپل قوم ته وویل د الله هغه احسان یا ساتي کم چې هغه په تاسو باندې کړی دی هغه تاسو د فرعون والو نه خلاص کړی چې تاسو ته به سخت تکلیفونه در رسول ستاسو هلکان به وجل او ستاسو خزي به ژوندۍ ساتلې په هغه کې ستاسو درب د طرف نه ستاسو لوی ازمیخت وو آیا تاسو ته د هغه قومونو حالات ندي در رسیدلی کم چې تاسو مخکې تیر شوی دي د نوح علیہ السلام د قوم د عاد او د سمود د قوم او د دین ورستو ډیر قومونه چې شماري صرف الله ته معلوم دي داغوی رسولانو چې کله هغوی ته صفا صفا خبري او صفا صفا نخي راوړي نو هغوی په خپل خلو کې لاسونه ونیول هغه تاسو را بلی د پاره د دې چې تاسو ګناهونه معاف کړي او تاسو له د یوې مقررې نیټې پورې مهلت درکړي هغه ورله جواب ورکړو تاسو نور هیڅ نه یې خو زمون پشان انسانان یې تاسو مونږه د هغه هستو د بندګۍ نه منع کول غواړی چې داغوی بندگی زمونږ د پلار نکونو راسي را روانه د کیږي خدنو راوړې مونږ ته یو سرګند سند دا غوی رسولانو هغوی ته ویل واقعي مونږه هیڅ نه یو استاسو پشان انسانان یو لیکن الله چې په خپل بندگانو کې پچا احسان کول غواړي پاغو احسان کوي او دا زمونږ په اختیار کې نه ده چې تاسو له سند راوړو يتوكلون او مونږ دی ولی په الله باندې باور وکړو هر کله چې هغه مونږ ته د ژوند لارې خودلې دي او کم تکلیفونه چې تاسو مونږ له راکوي مونږ به په هغه باندې صبر کوو او باور کوونکو لا خاص په الله باندې باور کول پکار دي پس دا غینا دا غوی رب پاغوی باندې وحی راولېګله چې مونږ به دا ظالمان هلاک کړو او دا غوی نو رستو به تاسو پزمکه کې آباد کړو دا انعام دی د هغه چا د پاره چې هغه زما په مخ کې د جواب ورکولو نه یریږي او زما د عذاب د واده نه یریږي هغوی فیصله غوښتلی و نو دغه رنګي داغوی فیصله وشوه او هر سرکشه حق دشمن سړی شرمنده شو بیا د دین وروسته وړاندې داغه د پاره دوزخ دی هلته به هغه ته د وینو زو غوندي اوبو د سکلو د پاره ورکړي کیږي چې په زور به د حلق نه د خکته کولو کوشش کوي او په مشکل سره به خکته تیریږي آیا تو ګورې نه چې الله د اسمانونو او د ځمکې پیدایش په حق باندې قائم کړي دي کو هغه اوغواړي نو تاسو به لری کړی او یو نوې مخلوق بس تاسو په ځای راولي داسې کول هغه ته هیڅ ګران نه دي وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا او دا خلک چې کله په جمع د الله په مخ کې بے پردې شي نو په دوی کې چې څوک په دنیا کې کمزوري وو هغوی به په هغه وخت کې هغه خلکو ته چې غټان جوړ شوي وو وایي په دنیا کې مونږه ستاسو تابع وو آیا اوس تاسو د الله د عذاب نه زمونږ د بچ کولو د پاره هم څه کولای شئ هغوی به جواب ورکړي کچري الله مونږ ته د نجات سلاري خودلې وي نو مونږ به هم تاسو ته ضرور خودلې وا اوس خو خبره یو شان ده کومګه جړه انګولا وکړو او کو صبر وکړو او په هر حال کې زمونږ د بچ کېدو هیڅ صورت نشته زما په تاسو باندې څه زور خو نه وو ما د دین سیوا بل څه نه دی کړی چې خپل لارې تمی تاسو له بلنه درکړه او تاسو زما بلنه قبول کړه اوس ما مملامت کوي خپل ځانونه ملامت کړئ دلته نه تاسو فریاد اورې دې شم او نه تاسو زما د دین مخ کې چې تاسو په خدای کې شریک کړي ومه زه دا غینه انکاریم آیا ته ګورې نه چې الله د کلمې طیبه مثال پس سره ور کړی دی د دې مثال داسې دی لکه چې د یو خزات ونوي چې جرړي پزمکه کې جوړي خخې شوی وي او سانګي اسمان ته رسیدلی وي هر وخت هغه د خپل رب په حکم سره خپل میوه ورکوي اے نبی صلی الله علیه وسلم زما کوم بندگانو چې ایمان راوړې دي هغه ته وایا چې مونږ قائم کړي او سوچ ورلا مونږ ور کړی دي داغینا پخکارا او پپټا د نیکي په لار کې خرج کړي مخکې د دینا چې هغه ورځ راشي چې په هغه کې با نه اغستل خرڅول کیږي او نه با دوستی په کار راځي الأصنام یاد کړه هغه وخت کله چې ابراهیم علی السلام دعا کړې و چې پروردګارا د دې خار مکه نه د امن خار جوړ کړه او ما او زما اولاد د بت پرستۍ نه بچ کړه رب انهن اضللن كثيرا من الناس پروردګارا ما په یو وچ صحرا کې د خپل اولاد یو حصہ ستا د محترم کور خواته آباد کړی دا پروردګارا دا ما زکا داسې کړی دی چې دا خلک دلته منځ قائم کړي پس ته د خلکو زلونه دوی تمایل کړي او دوی لا د خوراک د پاره میوه ورکړي کې دي شي چې دوی شکرګزار جوړ شي مونږ بستا دعوت قبول کړو او د رسولانو پیروي به وکړو لیکن هغوی تبا صفا جواب ورکړي شي چې آیا تاسو هغه خلک نه چې د دین مخکې بمو قسمونه خړل او ویل بمو چې په مونږ باندې خو هیڅ کله زوال راتلونکي نه دی حالکه تاسو د هغه قومونو په کلو کې اوسېدلی وای کوم چې په خپل په خپل ځان باندې ظلم کړي وو او تاسو لیدلی وو چې مونږه د هغوی سره څه سلوک وکړو او د هغوی مثالونه مونږ تاسو ته بیان کړي وو او تاسو مو په هکړی وای دا یو پیغام دی د ټولو انسانانو د پاره او دا را لېګل شوی دی د دې د پاره چې هغوی د دې په ذریعہ خبردار کړي شي او هغوی ته معلوم شي چې په حقیقت کې الله بس هم یو دی او چې څوک د عقل خاوندان دي چې هغوی په هوش کې راشي